رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د اسلام د دین یو درې سو شپې ته خوونه دي چې کله سه عیسی بچا کې موجود شي الله به د انسان جنت لګوي ابو بکر صاحب دا پوښتنه کړې و چې رسول الله سه عیسی مونږه موجود راو کو اسه مونږ لګیو حدیث کې راځي د الله نبی جواب ورته وکړي چې ابو بکر وتا کې د درې سو شپېته ټول خوینه د اسلام موجود دي به ترغیبا او تشویقا موږ ته شروع کړی و سړي رئیس د غینه ویل شي او په دینت باندې ان شاء الله موږ ته سبي عمل نصیب شي نن یو بل خو بیانو چې دله بالکل ډیره توجه وکړه په دې طریقه باندې چې موږ سره ډېر ملګری ته محروم دي د روزه د داوی به کوي چې په مونږ کې ایمان د اسلام د قران او سنت تابع در خلګیو لیکن د دې خو نه عاری او خالی دي راځي چې قران او سنت باندې نن د ځان وته له وګورو چې دا خو په مونږ تاسو کې څومره موجود دي څومره نه ایزمون دا داور قران او سنت د اسلام حق راو کنه هغه خو ادارې د الله نبی فرمایي چې کله انسان د خپل zarar د گاونډي نه بند ساتي دا سړی به الله جنت ته داخل کیږي او د خپل zarar د گاونډي نه بند نه ساتي دا سړی به جهنم لشي انقباض الضرر zarar کنټرول اول د گاونډي نه سړی د جنت په طرف رواني او دی ګاونډي له شکل ته zarar ورګي کاغذ ته په خوا کې ګاونډي د کور لري او کاغه دکان لري او کسا سره به مجلس کې ناشته او د ګاډي بسټ کې ناشته یاد ساته سره دا به ډېری غلط لري چې مسلمان موضوع به جنت لازم به ته رسول الله فرمایي جهنم لروانېږي بل طرف باندې دی برګه هغه حدیث او د سلف بعض اقوال چې کوم قران او سنت تشریح کړی دي انسان په کې ډېر سوچو کی حدیث کې راځي د امام مجاهد نه نقل دی هغه عائشه بین نقل کړي قال دا فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک ارشاد دی و ما زال جبريل او جبريل همیشه چې مال توصيه کوله بل جاره د گاونډي باره کې حتی زورن تو در دې پر اسمه دا ګمان راغی چې دا بس موږ سره به میراث کې مشرک شي گاونډي او گاونډي او گاونډي د الله نبی فرمایو جبريل جمع تذکرې د بارکه ما ما سره وکړه اخر زما ګمان دار هغه چې دا اوس ما سره لکه چې په میراث کې مشرکیږي لکه څنګه چې زویل فروز او زویل ارحام او دغه شان د عصبات دي زه تاکید لري حدیث کې راغی یو بل روایت کې راغلی دی هغه د امام مجاهد نه نقل لې قردا فرمایي کنا عند عبد الله ابن عمر توجه و موږ د عبد الله ابن عمر سره ناس او غلامونو دغه یو غلامو یسلخ شاتن چې یو ګډ علل کړي او دغه نه سرمن ایسلا عبد الله ابن عمر سره ناس یو دغه یو غونډې دی او دغه په امر باندې یو ګټ علل کړي دي سرمن ته وباش فقال دې عبد الله ابن عمرو ویل شي غلام اذا فرغت شکر ته فارغ شوې دي سرمن استلنا نفد بجارنا اليهودي زمون گاون کې یو يهودي گاونډي دی اغله شروع کده دی غوخي خو علماو لیکلي شرط پکې دا چې دا حربي نه وي د مسلمانانو سره په جګړه کې واقع نه وي په دې مسله باندې دماغ خلاصول وکړ دی خو کې ګاونډي دي هغه يهودي دي لیکن مسلمانانو سره په جګړه کې واقع نه دي وی حتی قالها ثلاثه مرارا تر دې پورې درې کرتی ویل چې ګور زمونږ دی ګاونډي لبه برخه وکاو زمونږ دی ګاونډي لبه برخه وکاو دی ګاونډي لبه برخه وکا فقال له رجل یسری ورته دې قوم نه ویل دا څو وجه چې دا يهودي بار بار یادې دا ګاونډي دي لیکن دا حربي نه دي نو فقال يدي عبد الله بن عمرو ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جناب نبی کریم علیه السلام نو اوریدلې دي چې هغه موږ له توصیه کوله د غونډي باره کې حتی زموږ دا ګومان راغی چې دا زموږ سره کې بری میراث کې مرا شریکيږي ګوره دا غونډي دی کته اوس سره چیرته خره ویو کړل لکه څنګه چې سلف کې د علماو د مشرانو کړي دا زمونږ الله په تا جنت له بوجو کې د سره چیرته مقابله شروع کړو بد خوې دي شروع کینو یا سره به جهل جنت ته محرومي جهنم په طرف رواني یو بل روایت کې راغلی عمرو بن عبد الرحمن فرمایي ویدل اطاع کړ چې عائشه رضی الله عنها د اطلاع ورکړو د رسول الله مبارک چې جبريل مال دا توصيه کوله بار بار چې اے سړی د غونډې له حادثه ته حتی زمونږ دا ګمان راغی چې دغه غونډې زمونږ سره به میراث کې شریکي ګور رسول الله جبريل دومره توصيه کړي دا مسله دومره مهمه ده د موسی بن عبیده نه نقل چې هغه زیر بن عبد الرحمن نقل کوي هغه د سعید بن المسیب نه موسی بن عبیده د امام بخاری استاد دی احمد بن عبد الله العجلی لیکي وکان عالم بالقران قران من ډیر پویو امام زهبی میزان اعتدال دریم جل 14 نمبر صفحه کې لیکي ودا خوند ډیر بیرغبتی او ډیر اوچت عبادت والا او د اتقان فی العلم صحیح سے فرمای رسول الله فرمایلی دی حرمت الجار د گاونډي اکرام شری علی الجار په دې بل گاونډي باندې که حرمت ابيه وې دومره قدر لري توجه لکه پلار دې خبره لکه توجه کوي وی حرمت الجار علی الجار اگر کو علماء پر سند باندې کلام هم کړي د گاونډي احترام په خپل گاونډي باندې د شی لکه د پلار احترام چې بشړي باندې واجب او ضروری دی ته اوس ګوي تا ګاونډي سره څه خوې کړو کنه کدا دې کړې ته جنتی او کدا دې به نه کړې ګوره درې سو شپې ته خوې نه محروم شې یو خوې نه یو بل لوت کې راغلي دي د الله نبی فرمای پر وای د ابو هرره شه باندې نقل لې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کم انسان چې په الله باندې ایمان لري او د قشم لري ورځو سنې باندې فلیکرم جوارا دار د خپل ګوندې اکرام وکړي او که چېرته په الله او قیامت باندې ایمان نه لري به د خپل ګوندې مقابله شروع کړي څه مطلب یو سړی سره په خوا کې ګاونډي له هغه سره خره ویو نه کړه دلیل په دې باندې چې په دې سړی باندې نه دې سړی کې نه په الله باندې ایمان شونه په قیامت کدا دا خبره کې جسمه په الله او رسول باندې ایمان دی او قیامت باندې ایمان دی دا چې دروغجن دی پروي د بشره باندې نقل لې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی من کان یؤمن بالله څوک چې ایمان لري په الله باندې او بورز سنې باندې ویدار ګور اکرام کې د خپل گاونډي دا خوې په انسان کې چې موجودي جنت لږو کدا خوې په انسان کې موجود نه ګور خبره خرابه را د محمد بن یوسف نه نقل قال رسول الله ویلی وی قصو کا د خپل سامان لدی او دا بر په دې کوسه کې واچوا فاذا اتى عليك اتن چې کله سړی په دا باندې تیریږي نو فقل د شي خبر ورته وکا چې زما ګوندې مال zarar راکې د مجبوریت په اساس باندې دا کړې دي جن وړم که هیڅ مونږ نه هغه به دومره خبرو کې چې د الله لعنت پر سړي باندې راشي د رسول الله د حدیث دا خبره معلومه شوه چې کم یو سړی د گاونډي لحاظ نه ساتي او غل zarar ورکي په دې سړي باندې موږ د الله او موږ د رسول د ټول مخلوق لعنت دی برباد شو سړی یو حدیث کې هم راځي چې یو سړی گاونډي لړي او دغه سره خره وینه کوي د نیک اعمال د شي بربادي کې لکه سربا او چاغه سرمنه د پاس چې ګرم نور لکه خودلې شو هغه باندې راشي ارس ورته ویل کیږي ستا جودم لاړو عمل دم لاړو قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د صبر باره کې ډېر آیتونه راغلي تقریبا سره پاسه یو سره درې یعنی سره پاسه سره ډېر احادیث او اثار هم دي درې قسمه صبر دی یو دا چې تعالی تکلیف رسیږي نو پاګه کې جزې فزې مکوا او په کوم شی باندې چې موږ رب العالمین ته مکلف کړي هغه به پوره پابندۍ سره کوي او د ګنا نه بزان ساتي هغه په دې طریقه سره ځان ساتل ساتي چې سره د ګنا په ضرر باندې پوي یو د الله نه به حیا وي دعا د الله د انعاماتو له سره کې درې د قشن رب العالمین سره مینه څلور زمونږ د الله نه یریږي پنځه یو سړی په خپل بدن باندې شفقت وکړي چې صبر دې عمل د وجه الله مال سزا راکړي ولی ووم چې کله انسان سره علم د قران او سنتي اتم واړو امیدونه ساتي نه هم د ارچا خوراک نه کوي لسم قوي ایمان ګوره د حدیث کې رسول الله ترغیب ورکړي صبر لا او نتیجه دا جوړه شو چې د شي انسان باندې بدل الله لعنت شي کله سړی نه غونډي خپي او دا مجبور شي د علاقې نه لاړ شي بول تر باندې په دې صبر باندې موږ د الله کومک مرسي ابن کثیر فرمای وکم سړی چې بده دنیا کې به مشکلات راشي او دا صبر وکي په ورځ قیامت چې موږ الله کم اجر دل ورکوي دا روغ انسانان به دا وشي الله او موږ به دا مشکلات راوستي چې موږ صبر کړو نن مدقه تقدیر ګټلې وي دلیل به دې باندې چې محمد رسول الله دا خبره ډېر جامع خبره دي یو خو ترغیب دې صبر لا بل خو غونډې له زنه ورکول الله د خو لعنت دل متوجي کې دلی او بل غونډې له نقصان ورکول نه ځان ساتل پکاره مخکې درس کې تقریبا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیث نه یو سل اسباب مونږ ویل چې سړی د الله د لعنت لای کېږي یو پکې ګوندې له zarar به حدیث به د شی ویل رسول الله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر شکر سړی په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې ودا سړی د ملما اکرام وکي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کم سړی چې په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې فلیقل خیرا دا خو د خیر وینا کوي چې پاتش دغه سره دا خبره مې یو ځای کړه دلیل په دې باندې چې په دې مجلس کې نشي انسان نه سوچې د ململ حاج نه ساتو یا د انسان نه سوچې هغه به زیات غړي دل غړي دل رسول الله په دې یو مجلس کې د درو وړ علاج خو دو چې کم سړی نه غونډي خپي په دمن د الله لعنت ته چې کم سړی هغه مؤمن باید د ملما اکرام وکي او چې کم سړی په الله قیامت باندې ایمان لري د خپل شی به سره د کنټرول وکي اځ نه دره به زه استعمال نکی یو بل روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې ان الله عز وجل الله رب العزت چره يحب الرجل من کید هغه سړي سره چې داغه یو بد غونډي یو هغه دل zarar ورکي او دا صبر کې داغه بازار او نیت پکې ثواب هم کوي څه مطلب توجه ستو گاونډي دي تعالی zarar درکې او تعالی هغه zarar په مقابل کې صبر وکړي به دا خبره وکړي چې الله مال به دې مبارک اجر ورکړي وې د شي انسان سره زمونږ الله مینه د تر دې پوري شي یا په دې انسان باندې زمونږ د الله لخوا د مرګ فیصله وشي او یا په دې ژوند کې د اسباب برابر شي د تیلړ شي دیګم ګوره دا خبره معلومه شو د گاونډي په صبر مشکلاتو باندې صبر کول د انسان له الله مين راګرځي محبت او څوک چې چاله zarar ورکه وغستا گاونډي نو یاد ساده جسمه د الله قهر تعالی متوجي کی د الله قهر ټینګې د الله به ګران کار دی یو بل روایت کې دا راځي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې شکو الیه جاره د الله نبی د خپل گاونډي باره کې شکایت کو شي رسول الله زما غونډي ما سره دا خبره کوي دا او دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیہ السلام ویلي وکف ازاک عنه دا خپل zarar دا غنه بن کا او واصبر لازاه هغه کم zarar تعالی درکې هغه باندې صبر کوا فكفى بالموت يورز بمر راشي يا غمر شو يا بتا کته مرشي نو طالب الله دې صبر اجر درکې هغه مرشي خلبتي په امن شي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی حسن الجوار دا ښه ګوندې توبه وسله الرحم او د قشن د خپل ولی پالله او کیسه اخلاق د سړي په دي عمر کې زیاتواله راولي او د قشن ابدي دا پیدا کوي څه مطلب د چا سره د ګوندې توپ کړي خپل ولید وسره وپایله او اخلاق د خیسه کړه زمونږ رب العالمین مسافه د عمر کې زیاتواله راولې کو چې در بد اخلاقی شروع کړه وسیله حمید قطع کړه او د ګوندی سره د خو خو نافذ کارنه کې زمونږ الله بس دا عمر راقید کې او تم کې وي سبا کې دنیا لاړ شي خفا دا خبره به مخکې شوی و خیسه خو چې انسان کې راځي غدا سړی کې به عاجزي په سړی کې به حیا وي صدق په دې کې او د جانب مقابل په مشکلاتو باندې به صبر کوي رحم وکړي څو ډیر علامه په دې کې د رسول الله ذکر کړی شوی تقریبا یو دول ذکر وی یو بل روایت کړی چې پر روایت عبد الله ابن عمر رسول الله فرمایي چې خیر الجیران په دې ټول غونډې غونډېنو کې عند الله د الله په نسبت اق انسان چې دغه خپل غونډې خوشاله حتی حدیث کې دام راځي پورز قیامت بلې وبندره ولې دا خبره ورته وږي چې ما ګوره خوراک او شکل ضرورت او جامې ولې درانه کړل الله ته خو دې نه پاکي وستا په خوا کې غونډي او چغلې دا شینه ورکړي و دا د شو لکه چې بالکل مان نه راکړې وي اې دا حیثیت یو حدیث دام راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ویل چې قومو ودرېږئ خو نه دی ودرېږي چې ما سره د جهاد لا اق انسان چې هغه غونډې له zarar ور کړی لري فقال رجل یو سړی ویل یا رسول الله ان بلتو و ما می تیج وکړي په اصلي جدار جاری زما د غونډې په دیوال کې ایزه سره لاشم کلان نشم رسول الله ورته تم ما سره مزه څه مطلب دا ستا ګاونډي دی او داغه دیوال دی او ته بار بار هغه خاله ورځي واقعي چې میتیز کوي او پاغي میتیز باندې هغه سره رسیږي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کېدې چې الله قهر تعالی متوجي چې تم زموږ سره بل سفر کې حرکت مکوا نن ته وګوره چې کوم حالت داغه دیوال له څومره zarar داغه کول له څومره zarar حسن بصری نقل لې وی هغه فرمایي چې کان الرجل یو سړی د جاهلیت په وخت کې یقول دا به ویل چې والله قسم په الله چې ما د جاهلیت په وخت کې د خپل گاونډي یو سپیلم zarar نه دی ورکړي اسلام چې کله ما راوړې دا خو پرېدا پرېدا د جاهلیت په وخت کې ودا کیسه اخلاق ما باندې دومره غالب و چې دا غس پوله ما zarar نه دی ورکړي انسان خو لا څه کوي ماشوم خو لا څه کوي یو بل روایت کې دا راغلی دی وې د مالک مدینه له ګوندې وو وی وی ویل چې د دې مالک ابن دینار پر خوا کې زمون کورو او زما یو سپه او شغړې دوی په کمزورې و وی فکان مالک د مالک ابن دینار پر ډوړې رسل غلا او به بدل ورخرځوله دلیل په دې باندې چې ګوندې خو څنګه چې پتا باندې حق لري انسانانه داغه دا څریم ګره پتا باندې دا حق لري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زنانه و د سپیر وجه رب العالمین جنت لبو د چې پاغه باندې وبو وسکلي او بل زنانه چې هغه بشو قیدې کړو هغه مرشه رب العالمین په دغه عمل باندې جهنم لبوتلا او شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې ستاسو کور کې وچرګي او دغه سره خره وی ته نه کې منا خوراک او ساګ ورته پوره وخت باندې نه ورکه پوره ځکه بل الله تام د نه کارو مسب کې روچت نه کی لم يكن من لم تكن من المحسنين ته به د نیکانو نه یو رب العالمین باندې دې بدن په سب کې راجمه کې او بیا به په بل تر باندې تشکیل کی دلیل له بدی چې ستا غونډې دی او دا غس په دی خوراک وسا غنی شو ورکولې لیکن پتا باندې دا حق شغله ورته هغه تنظیم برابر کې الله بر جنت لبم دې عمل باندې بوجو د غونډې پتا باندې دا حق دی د اشاره نقل لې وې د حسن بن ابي سنان ابن ثابت یو چرویو چې د کور لراغی یو شی واقصو وې د دې زنانه راوچته شو هغه شی دغه وسلولو قال ورته ویل لا تطرد دا زما شړې زمره دي سروي دا زمره دي ګوندینو دغه چيلې دا او هپرید چې دا خپل حاجت پوره کېدل ته شپتل دی یا غیا میرا وړي دا او هغه د ګوندې هغه ګډه بازار اغلی دا په دې چې دا خوراک کې د خپل بچیان له دا ویل چې منه کوي ما پرې چې د خپل ضرورت ګوره دا پوره کی ځکه دې په موږ باندې حق دی وې تر دې پورې چې زنانه حسن بصری لړاله او دا خبره ورته وکړه چې زما یو حاجت دی فقالت هغه ورته ویلې دې زنانه ورته ویلې ان جارتک زما حاجت ته وستا غونډې يم حسن بصری ورته چې کم بینه و بینه زما سم بین کې څومره کورونه دي تقریبا وکوره یا لس وی فنظر تحت الفراش د خپل کټ لاندې وکاته شپګ یو درهم را وېس او دې زنانه لې ور کړه به ورته ویل کتنا نحلک نجدو چې موږ صلی برباد کړی وي څه مطلب توجه داستا کور دی وکورا الس کور وړاندې یو زنانه ده یو سړی دی یو گاونډی دی او پاغه باندې مشکلات دی او تا پاغه باندې خرچه ونه کړه مال دی ورنه کې کده الله عذاب تعالی متوجي شو ګرته مو کې بربادېږي نو هغه ګاونډي په صورت حال چې هغه ستا سره به د خوا کې نږدې دا یو خدای باندې حق ضروري ضروري دی دا به عمران الجونی نقل دی و امارت طلحه نو ریدلې دي هغه د عائشه نه نقل کړي عائشه به فرمایي ما ویل یا رسول الله ان الاسمات وګوندین دي فإلى ايهما کوم یو رسول احد اورولېګم نو قال پیغمبر علی السلام ویل الى اقربهما منك بابا چې کوم یو ګوندی سره دروازه نږدې اول حد هغه اورولېګا یو بل روایت کې راغلی هغه د عائشه بین نقل له وان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لها رسول الله دی ویلې اذا دخل عليك صبي جارك استاد غونډي یو ماشوم چې کله ستا خو لراغه دغه په دلاس کې وشي کې دی فإن ذلك يجر موده وځکه دا دوسنه په دې زونه کې پیدا کوي سترګې به مر وباسه چې لکه ته زمونږ د کور لراغلی او تعالی مونږ شی درکو نه ګوندی ماشوم د وساره کور لراغلی او ته په دې وخت کې کوم میوه راوړې دی سبله مسله چې ایسره والو هغه ماشوم له پلاس کې ورکا دا چې کله کور لړ شو خامخه به هغه ته پوښتنه کوي مور ونه چې دا تعالی چا درکړه وې دې پلاني نو کسا سره مخکې به کوم خبره باندې غي ورانه والا راغلی دی هغه به ختم شو مینه محبت به شروع شي دا مخکې حسن بصری قولم نشنه قلو چې بری باندې د انسان سره مینه محبت راځي د حمد بن ابي سليمان بارک راځي وی هغه به تقریبا چې کله ماقامه کېدو د رمضان شپېته ملګرو له ډوډۍ ورکوله او چې کله به اختر کېدو نو د شپې به ورته دی شپېته ملګرو له یا 50 ملګرو له جامع ورکړي واعطاهم 100 او ار یو له 100 روپې ورکړي ځکه دا ګاونډیان و د شي خوینه چې کله موږ تاسو نه صادر شي الله موږ به جنت له داخلي جنت به شي نه شي دا یو چرته خیرات دی ورسره بس دا و چې لا اله الا الله نور چې ګاونډي سره دا بد خوې کوي داغه سره مقابله کوي داغه دښمنی کوي zarar اغله ور کوي او دا بیا وایي چې د جنت ور داخل شم رسول الله فرمایي دا ډیره ګرانه ده دانش ورتلی د حماد بن سليمان نقل لوي د چې سخي سړی وو طعام مبارک ډیر سخي وو او د دناریو درهم مبارک چې وې دا جواز وو چې څوک ورته راتلو ورکړه به مشه ورکوله د عائشه بن ابن روایت نقل دی هغه رسول الله نقل کړي وی ثلاث دري خو نه دي چې هغه د انسان په عمر کې زیتواله راولي یو د گاونډي سره اخلاق او بل سره رحمي پالل او کیسه خوې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودرې قسمه گاونډي دي دیو گاونډي پتا باندې درې حقه د بل دوا او د بل یو وی هغه گاونډي چې هغه ستا مسلمان دی یعنی هغه گاونډي چې هغه ستا گاونډي دی مسلمان دی خپلوان دی د در باندې درې حقه یو د اسلام او بل د خپلوالي بل د گاونډي توبه او کله چې یو سړی ګوندی رسته هغه مسلمان دی دوه حق در باندې یو د اسلام او بل د ګوندی ته او هغه انسان چې هغه ستا ګوندی دی لیکن بل هیڅ رشتہ سره نه لري نو ګور دا هغه پتا باندې حق شته اگر که هغه هر مسک سره تعلق ولې نه لري لکه مخکې ویلې چې یو سړی واقع خپل دا ګډ علل کړو غلام لې ویلې چې ګور زما د فلاني ګوندی د عمل تور ولېګا رسول الله فرمای پر وای دانس ابن مالک باندې راځي لا يدخل الجنه جنت لبا داخل نشي عبد اق انسان چې داغه غونډي د مشکلاتونو په امن کې نه دي د حدیث تاسو سوچ کوئ ستا غونډي دي لیکن سره مشکلاتونه دا په امن کې اند رسول الله فرمای چې تا غل zarar وکي ته به اچرتم جنت ته داخل نشي کله به جنت له داخليږي چې دا ګاونډیان سړي د مشکلاتو نه په امن کې شي او به ویلي لا يدخل الجنه رجل داخل منشي جنت لا اق انسان چې داغه ګاونډیان دغه مشکلاتو نه په امن کې نه دي سلف صالحین به ذکر خپل ګاونډیان د پاره ملګری راوسته وېزمن ته پوښتنه وکړي چې آیا داخله زمونږ خوشاله دي که خپه کچې د زمونږ خوشاله خوشاله نه به هم شي نورم دا خوشحالي ساتله او که به خپه به به اسباب برابر کړي چې ایسا خلک خوشاله شي عائز ابن عمر نقل لې وی چې زه یو لوی تاش چې پاګه کې جامع وغیرہ منځلې شوی یا لوکي وی چې زما په دې کوټه کې دنه واړولې شي دا مال ډېر محترم دی په نسبت سره دل چې مسلمانانو په لار کې واړو ځکه دا چې کله واړو ماګر ضرور رسیږي او وکانه د دې انسانو چې د خپل کور او بو د قشنه د هغه باران او به بارې سلی بلکې کنده ورته جوړ کړو چې بم دې کې دارا شي خو چې بار ونه وځي کزما د کور چرته بار وځي د او بو به دا کم غونډه په دلار باندې تیری کې بکیرا پریوږي یا بدوی جوړ شي بل وې په دې عمل باندې الله ماره جنت محرومه کی دا او به د ځان سره په دې کور کې برداشت کول خو ګره بار به سلی دا ځکه ورګه وړي حق پرې کې تلف کیږي او دا خبره ذکر کړي ودا چې کنه مرشي چا په خوب کې ولیدو د جنتیانو نو فقیل دل ویل شي بما تا کوم عمل کړی ته جنت لاړې وی فقیل د خبره ورته ویل شو بکفه اذاه عن المسلمین ما د خپل ضرر د مسلمانانو منع کو دغه نه د جدار الله شي اس زال جنت لبوت لو ضرر چې مسلمانان لور کوي کاغه په شبه باندې دی او کاغه په لاس باندې دی کاغه په وبو باندې دی کاغه ګندګي باندې دی کبه بل مشکلات باندې الله بری د جنت نه منګي او کني ور ضرر نه ور کوي بیا به جنت لور ځي حتی تر دې پورې د ابي حيان اتمنه نقل لې هغه خپل پلان نقل کړي وې دا شریح بچ کله یو پښو مړ شو امر خپل کور کې به دفن کوله کراهیت ان یوزیه یوزی به احدا وې د دې وجنه کدا پښو چرته مردار شو باري وګرځم زما غونډله zarar ورنشي کاغله چرته zarar ورغه ډوډۍ خوري ابل ابل الله به انتقبت بوی د وجنه الله مار جنت ته محروم کې جهنم له مروان کی اوس راځي مخ خپل ځان ګورو چې من ګوندې لا په اعتبار د بیت الخلا سره یا د قشن د شرک مردارې دو سره یا د ګډي مردارې دو سره څومره سره راغله ورکو چې هغه من قید کو دي جنې سورک شو ته په بل تر باندې لاړ شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وکم من جارن ډیر کله ته ګونډه هغه به تړلې شي د خپل ګونډې د وجنه یقول دا خبره بکې یا ربي سل هاذا د دې شنه ته پوس کوا چې د زمانه ولې دروازه بنده کړې او زمانه هغه د نیکی کارونه ولې منع کړې و څه مطلب یو ګونډي بل ګونډي د الله مخ لړکاږي او دا خبره بکې چې الله زما یو کار له ضرورت د سره کوم موجود مال نه حلو زما یو پړي ورسره ضرورت او خدای سره موجود او مال نه راکول هم دې ته پښتنه وکا او رسول الله فرمایي تاسو دې حدیث نه ګورئ ویلې سل مؤمن وې مؤمن به اق انسان نه یش به شدا موړو دغه غونډه وږي څه مطلب ته موړي ستا په خوا کې غونډه رغه وګيري رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ګره قطن بتا کې ایمان نشتا ته به ایمان کته څومره داوی دې ایمان کړی دا ګره غلطه خبره ده دا وینا روا ده حتی تر دې پورې د جویره بن اس بنت اسمان نقل لې وېزما پلار به دا خبره کوله چې الجار قبل الدار د کور اړول لمخ کې اول ګور غونډې ځان له طلب کا لکه اسماء بنت مزاحم چې د فرعون خزوا رب العالمین له ویل چې جوړ کا ساس سره ماره پاره کور اطلب الجار قبل الدار اول د غونډې کوم کو دغه نور سره کور مسله برابر وا دا عبد الله ابن محمد الفروي نقل دې خبر لک توجه کوي وی عبد الله ابن عامر ابن قريش ابن خالد ابن عقبه ابن ابي معيط هغه کور واخذو په بازار کې تقریبا په اتیا زره یې نبی خو چې کله شپش وا سمع ابو کان جړې و اوریدله د خپل ګاردو د ملګرو لوي ویلي چې دا ولي داخل ولي جاړي ویغه د دې وجنه چې تا ته کور واخصو او دې په مقابل کې پیسې ورکړي اگر که پیسو لري ضرورت وو وې په دې وجه باندې وی آو وې د شي ورته وا چې دا کورم ساسو خپل کور شو چې دا څومره مال تاسو له ما درکړې دي چې هغه تیز ردی یا 90 روپۍ دم ګره بالکل ما تاسو له درکړې ځکه تاسو زما غونډې نه په دې عمل باندې ځکه تاسو خپه شوي هغه پیسې هم ساسو شو دغه چاند نور مالم ساسو شو هغه کورم ساسو شو اسنه چې په دې حرکت باندې رب العالمین خپه شو ما د جنت نه به محروم کی نن ته ګوره چې د شي اسباب ته برابرې شي دا ګونډي کور ما باندې را خرج کو دغه نور څه به جنت ته داخله کم دا ډېر لګرانه خبره ده سید ابن العاص هغه کور واخ سودان سوارونه تقریبا په یو لګ باندې او ودا د شکر د کتاب ولوي صاحب د مکارم الاخلاق ابن ابي دنیا چې اوس په حال پای کې زندان جوړ دی وی خلک یې سب کې معنا شو او سعید بن العاص ویل چې دا کور خو ستانه منګه اخیست دا مدر باندې خرج کړی دی په یو لک روپۍ منګه په دې کې مانو د خپل پیسې دی وارو دا کور منګه راکا وی فقبل هغه دا خبر ورته وکړه چې دا کور خو بالکل تاسو خپل کور دی لیکن هغه یو لک درهم چې ما تاسو درکړي هغه هم ګور تاسو شو ځکه زه پوهیم تاسو باغې باندې څه ضرورت ضرورت په بنیاد باندې دا کور خرڅولو نن تاسو کې معنی لیکن دا تکلیف ځان له برداشت کوي کور هم کور شو لیکن څومره پیسې چې ما درکړي یو لک اغم تاسو شوي په خپل ضرورت وې دام تاسو راولې اسنه کدا ګډوډواله وکما سبا دا کور په بل چا باندې پوسود باندې په بل چا باندې خرڅوي رب العالمین ما په دغه عمل باندې جنت محروم کی پروي د ابو هرره باندې راځي رسول الله فرمایي من اشراط الساعه د قیامت په علاماتو کې علامه ده بد غونډي توبه وقطيعه الارحام چې رحمي قطع کوله وتعطيل السيف من الجهاد دا تر ورسه کول د جهاد نه او د دین د دنیا سره ګډوډوله حتی تر دې وی احنب ابن قیس یو ورځ خپل کور په سر باندې وخت وبام باندې فاشرف على جاره څنګه وخت متصل به دي ګوندی زنانه یا پاګه باندې نظر پرې وته فقال وی ویل سو اتن ډیر بد وشو ډیر بد وشو چې زپ د خپل بام له خطلې مې دغه د اجازه نه مخکې مخکې او به د شي ویلې دخلت على جاري بغیر اذن لا سعدت فوق هذا البيت ابدا زب تر قیامت پورې بالکل د خپل بام له بیاونه خېجم وجه دا وجه چې کله وختم د خپل ګوندې لمه zarar ور کړي او رسول الله فرمایي چې کله وشړي ګوندې لري او هغه zarar ور کوي ودا سړی به جنت ته ور داخل نشي تر قیامت پورې تر مر پورې به خپل کور لونه خاطو نو نن درس حاصل لا رسول الله فرمایي چې د دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه دي کڅه ایسه بچا کې موجود شدا په جنت ته داخليږي یو خوې مونږ په خوینو کې ذکر کې د ګوندې حق نه پېمالول کم سړی چې داغه نه غونډي خپي رسول الله فرمایي دا سړی به جهنم لږي او کم سړی چې غونډي خوشاله دا به جنت لږي رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې اعمال نه راکړي چې هغه موږ نه خپش او توفیق دې اعمال راکړي چې هغه موږ نه خوشاله شي او رب العالمین دې قران او سنت بصیرت موږ تاسو نه نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین رب العالمین دې قران او سنت بصیرت موږ تاسو نه نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد